تکبیرات په اول رکعت شي درې تکبیرات په ثاني شي کنه چې کله دا تکبیر ویل سینه باغ ډیر سره چګوي یرید به ما سره تکبیر فی الرکوع مراد دې دغه نه هغه تکبیر چې سوا دې دې تکبیر نه چې په رکوع شي دا رکوع ته چې سړی درې می هغه نه وشي کنه ځکه چې مش مذهب باندې رفع د یدینه په تکبیرات رکوع شکن ا منسوخه دو هغه نشته کنه منسوخه اندو په خلافی دو میش مذهب شي هغه نشته تکبیر تحریما شي دوسی ګری دعای کونه تکبیر چې کیای پاشه دوسی ګری په تکبیرات یدین شي ګری لقوله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام فرمایي چې لا ترفع الایدی الا فی سبع مواطن الوسینه بنجی ګری مگر پس اووه ځای شي وذكر من جملتها تكبيرات الاياد او ذکر کل د جمله دی غو وینا تکبیرات یې دی ذکر کل دغه په وې ځای شي دی کنه وعن ابي يوسف رحم الله انه لا يرفع امام ابي يوسف نه روایت ته چې شان د چلسینه به نه چګيږي لکه په جنازه شته نه چګيږي په دې شبال سره نه چګيږي ول حجت عليه ما روينا حجت و دلیل په امام ابي يوسف صاحب باندې هغه دا چې د اسم روایت کولو چې نبی سم چې ویلي دي چې لا ترفل ایدی الا فی سبع مواتنا نو سینه به نه جګیږي مګر په اوې ځای شي بیا په اوې ځای شي کنه دا د عید ځایونه تکبیرات دا یار وشول چې په دې شی باچ کېږي قال ويخطب بعد صلاه خطبتين ويخطب بعد صلاه خطبتين خطبه بي امام المذنب بعد دوه خطبه دغه سنت دو کنه دغه شرط نه دو وجب بندو لکه دی جمع ولا دغه وجب دو چې اون شي ولا به جمل می صحیح کېږي نه د عید ولا سنت دو و یخطب و صلات خطبه به امام پاس المزنه دوی خطبه جمع ولا د المزنه مقصد و دا د جمع کل مزنه بعد دو بذلك ورد النقل المستفيز په دې باندې رغله د نقل مشهور مشهور نقل کنه کرنن بعد کرنن یواز منا پاس ته بلز منا به بلز منا کچ نه کړ شو ده هغه داس لیدل شو ده او داس نه کړ شو ده کچ خطیبون د نه بعد خطبه وی مخ نه وی او دوی خطبه وی د امیر معاویه صاحب په واښه کنه د عید نه مخ شي خود باره ونه شوی و امیر معاویه صاحب د زمنه هغه چونکه امارات لږ کې اختلافي غونډه و ځنه خلک نه د خلک علي صاحب په طرف باندې وي او د المدینه خو به دې که کنه خلیف بونه کړل عید مزنه بعد به کنه به خلک په تک تم کېدل نه المزوخ به مجبوری و ځکه چې به کنه مزي کې به کدل نه المیز مين به چوکړو به کنه خلک لل اې دې وجه نه دی کنه خطبه مخ ته شریک کړل المزو په انتظار شه به کنه اسانوستوي به خطبه بیا ور ودله درنګ کنه چې کیمه د ولیون وی اتا کنه زیاد دې کسب نو کای دې په سې اتا کنه د امر کړو چې خطبه به مخ شوي استا هونه کله مسفیز دا غدا کنه چې هغه د عید مندنه بعد خطبه دو کنه ورسې نه دو مخ نه دو يعلم الناس فيها صدقه الفطر وروشای به کنه خلک ته د امام په خطبه شه سرسویا به وروشای مساکین فقرا چې د کنه د زکوتو ولا چې کی مصرف تی کنه سفیه مصرف هغه دی اته بر کولا شي لانها شرعت لاجله ځکه چې د خدبار وشوې دوه کنه اې دغه احکام د سفیه د پر خور وشوې دوه د پر خدا دوه چې دا یت پورې بنچ کی محکم دي چې دا په بیان شي خو چونکه دا خدبا په عربي ژبه دوه کنه په عربي ویل سنت دی د می خلکو په عربي باندې نه پیږي هدي وجه نه کنه محتاج دي چې په پښتو باندې خلک پوي کړای شي اید نامخشه اید مزه نامخشه کنه په دې مخ جیمه کې جیمه شي بیا خطیبون اساسیه کنه مقدار به ذکر کو او پوچا باندې سرسیادو کنه هغه به ذکر کو کنر وی کښه دا وی چې د نصاب خوند یې پابند سرسیاشته کنه سرسیا به د زونه وبوسي د خپل وړي کې بچي بچي باو بوسي کنه ورکوي به چا ته مصر په یا بیان کو یواجی ممخشه په پښتې ژبه خپل ژبه باندې ومن فاتتو صلات العید کیم سا چې دنا عید مس پوت شو مال امام د امام سره یعنی امام نه وکړو لم یغزها قضا به نه وروړي لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة ځکه چې المس په دې طریقه باندې چې د کیمه طریقه ذکر شو لکه نه چې دا په مصلا شي کېږي هر دې دا به کار هڅه پنه کو په خپل خپل جماعت شي مصلا شي به کو او هغه امام به کو کنه چې حکیم امام مقرر دا به کو و دا تکبیرات په پښویل شي په جهر به وی کنه په جامه به وی لویس په دې صفات باندې نه باندې مشوا قربت الا به شرایط مگر کنه په شرایط سره دا شرطی نه سره دی کنه چې جامه به وی او شار به وی کنه لا تتم بالمنفرد چې هغه د کن منفرد نه پیره کیږي ومن فاتو کیم سای چې پوتر شو د ناجید می سره د امام یعنی امام کو دنه پوتر شو بل می زدای به قضا نه وروړي ځکه چې قضا وروړي کنه ګوشي به قضا وروړي او ګوشي قضا شتانه میز په دې کې صفات باندې نه منم شو قربات ازون ته کې کې کنه چې خو امام دواره کتو کو په طریقه به دواره کتو کو پاره به ویډیو سره تینا پښه تیر کو خطبه باندې ارتي خطبه به تیر کنه دا کنه ا قربت نه کنه چکیم قربت کنه د امام کړه دا میز په دې کې صفات باندې باندې په قربت مگر په شریعت سره واشت نه پیدا کړی منفرد نه جماعت ته خار د تو زون ته کې مسلا په یو کا پشار سي دا کنه فإن هم لا يلالو و د ور نه بعد خو یو ټیم نه وي وقد وردا فی الحدیث په دې حدیث هر ولا ده نبی سمای وردا سکری دي کنه په یو موقع باندې چې زوال نه بعد شهیدول وي تر وري وي کنه به سبو ته عید میزو کړو دا یو عذر دا چې کنه میاشتې پاتې نه وي کنه او یا دا څه کېدل شي کنه دا څه سموي عذر کېدل شي کنه چې ټول کوم نو وزي پاور باندې صح بروم ده او بل ځکه زوی نشته که نه ای بروم د وجه نه حلق نشي وتله یا څه جنګ جوړ شو که نه څه حادثه پېښ شوله ای د وجه نه سک نشي وتله که نه بیا په دې وزر باندې چې ټول کوم نه پوتې شي ثبوت یې کړلی شي فإن حدث عذر يمنع من الصلاة في اليوم الثاني كثير عذر پیدا شو چې منې کوي د لمزنه په دویم ورځ بوندا دویم ورځ عذر چې خلق نشي وتلا صاحب بروم دا یا کنه بلا سحادثات و خوف خطر دا لم يصلها بعده نبي قد عيد مزي كنا ادوي وري مرنا بعد ببنرا نكو نرى بينو شكراي لأن الأصل في لا تقضى أصل خو د عيد مزي دادا چه دي بي قضا نبي فدا طريقه بوني فدا خاص مخصوص طريقه بوني عيد مزي كنا دا قربتا خو پدې ول قربتا چې پدې ول بونو شي انه کنن خاص راټل شو چې سې چې کړه دواره کا تلمیذو کې پجامه باندې کنه هغه امام دا وی کنه د ټول شهر د ټول شهر د وځي کنه عیدګاه د وځي جمع مسجد ته لوشي کنه په ګناګور دی او کنه قربت نه ده قربت وا ده چې کیم کنه شری مکر کړه وی کنه شری یې پورې باندې دا دواره کته مکر کړی کنه اته نه خلند دوی مورې دوه کنه تونه خاطر شي بيدو نه بل ورسته کنه کدای چې ما جوړ شي یا کنه او دا غل مسکه جی کنه دا عبادت او قربت نه ده کنه اثر په دې چې د به قضا نشي وروړه لکه جمعې چې قضا نشته الا ان تركناه لكن مش ذاك اصل فريشو بالحديث كنا اي حديث وجنا چې نبی سم نه کنه پته شو دا به نبی سم دوی مور کړه دا بم اصل فريشو لو کنه اقياس مې فريشو لو مې کچ کچره کنه عذر پېښو سموي عذر پېښتا چې ټول کنه امام نه پته شو دا به دوی مور دا کیږي خو بیا درې مورې پورا کنه به چیرته بیا کنه شريعت ديگه نذير نشتا نبي سم کرده نسبه کرامه کرده وقد ورده بتحير الى المساني او رغلا د حدیث په تحریر باندې دوی مورد رسې حین د العذر د وذر په مقابل باندې کړه ا درې مو سره کچې ته تحریر نه رغلا ا به په خپل اثر باندې کې کچې کا وذر ته سموي عذر د پیښ وکنه ا دې د اختیار دی په شی سموي عذر دا برمینه وی زلزلہ وا کنه جنگ جدال جو شو دا کنه او په دار مستحب دي چې خروق ته ورسې کو کنه په دې سک نشتا مشته نه کو دې سې په لبونه خروق ته ورسې کو زن حال داري ژابې دي پښتنه کو کنه استری په پښتنه کو چې کنه خروق مې کو ژا وسو کنه ای چاشت را سې داري ژا نه دو کایره ژې په یاد باندې خپل باندې به هو نه ګور دا کنه هیڅ ورځ دو خروق ته وکړه پر چاواله وال خروق مې په قرباني بده روشي کنه په دا ور بده قرباني الږي کنه او دا کو نه قرباني دا غیش ډېره قیمتي غیش دي کنه دا لا په نوم باندې لشوي دي قربت تا کنه نه اول اول خروق په دا ول باندې کنه دې کې خای په کول مسیر او کنه بل خروق ما کده دې پره رضا دا غنو او دا مستحب سفر نه دو واجب نه دو کنه مستحب طریقه دو اور سے کنه خروق تو ورسې کو حتا یفرغ من الصلاه ته چې د مدینه فارغ شي او قرباني اول شي کنه او اول اول په قرباني باندې کنه ساکه وکړه لما رويا ا حديث وجنا چې روا شو ده نکړ شو ده ان نبی سم کان لا يتهم في يوم اخر نبی سم و چې کنه ساکه خلق په نکو دي سړي پر باندې حتى يرجع حاجي دغه بر وپات شو فياكل من اصيته بل خپل قرباني نه به کنه خلق وکړلو ويتوجه المصلى ودا مستحب چې روان د شیدګاته وهو يكبر وحال به چې تکبیر به په جواب ته وي کنه او زام یې جوی کنه هو مشه د یوسته د درې انوانه کېږي عمر به تو شي صفتنه به تو شي کنه او درنګ تکبیر تشریق پاور وشي په خود باشه چې تکبیر تشریق دا واجب ده کنه دا غته رويسه دا غ ټول احکام دي کنه دا دې پوره باندې شریکې دي کنه په چار دا دوکان چې دا دې دې ورځ نمخ شکنه واجب ما یا دوی مې کنه خلق مشه خبر کړی شي ځکه چې اوس وکړه هغه ساده غونې تمدن نه ده چې هر شی په دې وخت پیدا کېږي که نه ځناور دي ځکه نه د خلک ډېر شوه ده که نه و ځناور ډېر کېږي به هېڅ پر بل ځناور نه پیدا کېږي که نه چې پاتې یې قرباني مسله وي ته کوي که نه او به خلک خبر شي مسله ده کولې په قرباني پسې شرېږي که نه دا به سه هفته مخکې کې بیان شي کنه چې خلک مشه تیاری وکړي ایسو ډېر مشکلات دي لانه مشول وخت دی ځکه چې دا کنه قرباني کسا یا تکبیر ترشیق کسا دغه د وخت وظیفه ده لانه مشروع الوقت د هر یو ا دغه وخت اره و احکام دي قرباني باندې کړي تکبیرات سره شي شوی دي کنه دا با کړي دی وجه نه کنه حق ته د وروشي په ته خود باشه والخطبه ما شرط الا لتعليم خطبه اندر وشم مګر دې تعلیم دې پر وروشي دو فان كان عذر کسموي عذر جوړ شو دا څه عذر پیښ شو کنه ټول شهر تا کنه چې می دې شو کای بروم ده بیا یم نو سرات چې مدینه منې کول فی یوم الاسخاد یت پورې بونه سو الله من عده به بدایت می سبوت به وکړ کپاور راو درو مې کړو بعد العده او ادنا بعد کړ بل سبو یا کړل شي ولا یصلیها بعد ذلک ادنا بعد به بنه کو دریم نه بعد به بنه نه کو فإن كان عذر كثير عذر وجه من كورد المزنا د سري پورې بونه بیا سوال الله بن عاد ثبوت یې وکړو بل ثبوت یې وکړو نه درې ورځې کړه شي ولا یسلی بعد رکا دینه بعد کنه درې مده بعد بیا دا به نکو او کچره بلا عذر تخیر وکنه اس عذر نشته خو په توله باندې نو وکړلو په دوی مر باندې کو دغه سیدا جایز ده کنه خو خلاف اولاد کنه خلاف سنت طریقه دو پاک نه بهتري به کاموي په درې مده کړه شي کنه بلا عذر پر درې مده تک نه بیا کړه شي الميز به کنه پدا ټیم مده کې زوال نه مخه مخه به کې او یو کیدو به ایامها نه تړلا به کنه په ورې په پریورې پر تړلا وي لکنه مسیئن فی التاخير من غیر عذر ګناګور ده په تاخير شه بهر د عذر نه چې بلا عذر تاخير کو به کنه ګناګور ده او جایز ده لمخالفه المنقول ځکه چې دا منقول نه کنه خلاف ته نقل خدا چې نبی سم په تولول باندې کړه ده والتعريف الذي يصنع الناس ليس بشيء والتعريف الذي يصنع الناس ليس بشيء د عرفات په پیښې باندې کړل هغه چې د خلک یې کو دنده کنه څه شای متبار شای نه ده تعریف هغه د عرفات په پیښې باندې کړل چې د خلک یې کو دا څه شای نه ده تعریف څه منه چې ان یجمع الناس یوم عرفه چې خلک جمع شي د عرفه په ورځ باندې فی بعض المواد هي په ځنا ځای شي تشبيها بالواقفين بعرفه دې کړه مشابهات کو دې خلک سره چې په عرفات باندې ویلوړ دي اسره مشابهات کو دا بدعت ده يعني كان حال سره وی کچ نن کنه عرفه ورزو نن به اجور کنه عرفه باندې جمع کېږي دعاګونه به ګوري سي چې مست کنه اوی کا جمع شي کنه پر کې دي تلور شي په یوري باندې دعاګونه سره وکي کنه دا شاکر نو بدا بدعت تک ليس بشين هو هغه مختص ده په مکان مخصوص پرې درنګې په زمان مخصوص پرې کنه په هيئت مخصوص ده فلا يكون عبادة دونه بدا وقف عبادت نه جوړي شي بهر دې کنه هغه مکان خاص نه حاصل ده که عبادتي نه سي دي پروردگار عبادتي نه کنه دا به د زون نه طریقه نه جوړوي کنه چې کی ما طریقه شریعت تو شریدو آی عبادت ته کنه کسو بار کتو تفیو کیسه کړی درشي چې ولکه خدا المیس کو و د فای عبادت کو کنه او هغه نه کنه خلاف وي چې کیمه شاره و شاره نه خلاف وي بدا عبادت نه عبادت په هغه طریقه باندې وي چې کیمه کنه خدای په کوشاري په طریقه عبادت عبادت ده کسان مناسک لکه بقي افعال حج کسا طواف کسا یا په سپا مروا شکنه منډه ترړ کسا کنه یا شیطان مثال کسا کنه کيو ساي کنه بزي کا غدو کې چاوي کا خوشا جماعت یا زیارت زه په دې باندې بدلې ځکنه دا دا عبادت ته وکنه دا بدعت ته عبادت نه ده یا اوی ځکه کنه زه داری کسای کو یا دا شیطان د کنه شیطان وله کنه هغه عبادت ته کنه چې اورید باغا وی کنه او په حرام شوی وی کنه هغه طریقه باندې طواف کا په طریقه باندې سعی کا په طریقه هغه اورید شي کنه چې حرام دې تړلای وی د حج په نیت تو شوی کنه که ایس لوډ لیکنه مکه ته ایس لوډ له و ادي کته په شیطان ته ورغلی یا عرفات لوډ کنه ایس په درېږي بیا د ګناه ده ځکه چې اورې دا غنه ده البته کچېره بل مقصد پر خلق وتلو د عرفه پر باندې سکه برکات او سو جلسه وا کنه خاصه دیګه مقصد پر اندی وتلی سه بل غرض پر وتلی کنه بیا را وشو کچېره د عرفه ور د سې چې کنه پجامه دعا وکړي کنه خاص سره جمع شو ده چې پجامه دعا وکړي دعا یې کړل کنه بیا دا بل خبره نه بلکې ښه خبره ده کنه ځکه چې وتلی بل غرض دی پر دې پر امیر وتلی دعا ته فصل فی تکبیرات تشریک دا فصل په بیان د تکبیرات تشریک شه چونکه تکبیرات تشریک اگر کا ذکر روغ رس په دې پوس مکا هو دې ګډیر احکام دي اې دې وجه نه ګوشه فصل ورو مکا کو چې احکام ذکر شي دا فصل بیان د تکبیرات تشریک شه تشریک دا د ورځې نو ما ده کنه ای دویمه ورځ استری دویمه ورځ ده دریمه ورځ سلورمه ورځ ای دې ته بي ایام تشریک ایام تشریک دوته چې فصل فی تکبیرات تشریک دا فصل بیان د تکبیرات تشریک شه امام مخالفه صاحب مذهب دغه ده هدا تکبیر نه به د عارفه ور نشری شي البته صاحبین په لبوندې کنه د عرفې نه شری شي کنه د عرفې ورځ دو بیا د عید ورځ او ته ونه ا دویمه او دریمه ابلا سلورمه کنه ای سلامه ورځ باندې کنه مزګار ته به تمام شي بیا کنه هغه تشریق ورځ په شروع لیکنه ای دویمه ورځ دریمه سلورمه ورځ په شروع لیکنه ذلك ذا سول دا چې فصل فی تکبیرات تشریق دا تکبیرات مضاف تشریق دا کنه اګه بیره ته شي کا دا ز فتوا صاحبین په مذهب په صحیح کېږي چې هغه تکبیر نه چې په ایام تشریق شي ویل شي و امام حنیفه صاحب په وخت کې تشریق شي تکبیرات نشي ویل کنه هغه په پوره دی و دې یې په پوره دی کنه اذا په نوم د خدا نوم صحیح نه چې فضل فی تکبیرات تشریق چا خدا جواب کړل تشریک منا چن کول به دا غا نوم رو خسره شوه ده کنه چې کله د عید په ورځ باندې کنه قرباني وشي او ته ونه ورځ باندې نور ورول شي کنه په دا خو دا خلق لګیا وي کنه او شنو وینډه وی کنه هیڅ ټاکټي کوي کنه سره تقسیم کو سره وی وی شي کنه بیا شته په لګیا شي سبوته بیا ورشکې ونه جوړي سبوته ورشکې ونه جوړ کنه چې ورشکي پسې جوړېږي هیڅ به در نکړ شوه ده که نه یو خو دا منه ده که نه او یو تشریک بله منه ده په لغت سره تشریک منه رفع صوت به که نه دا اوس چې غول رفع صوت دا دې کبر نه کړو هدې مولو که نه خلیل نحوی که نه دا منه کو تشریک منه رفع د صوت نه دوی ته اضافت تکبیرات کنه تشریک ته هغه دی ورې دی و دې ټیم په اعتبار باندې نه ا تکبیرات ته چې په چغه اوس باندې ویل شي کنه دا معنا ده اضافت بیانې ده او تشریک یې دغه تکبیرات دې پر اسنره لوم شو کنه اضافت بیانې شو فصل فی تکبیرات تشریک ہے دا فصل بیان تکبیرات شے کیم تکبیرات آدھے تشریک ولا تکبیرات چا تشریک نوم یہ دا کنا آ تکبیرات ایسا پت بیانی دا نے امام صاحب پر مدد ایسا پت صحیح دا کنا نه دا غو ټول وتل مزي را شول عند ابي حنيفه امام صاحب په نوم ده وقال يرون چې يختم عقيب صلاه العصر ختم کوي ورسه د مدګال مدینه من اخر ايام تشريك د اخر د ورځې تشريك نه استری په طرف باندې کړه د ورځې خاص مين دي او تم ورځ د ذل حاجې چې کیمه وتم ورځ دوکنه اته یو مترویه وتوی عيد دريم ورځ دغه يوم نحر دو خو يوم تشريق يا بلي عيد سلارم ورځ يوم تشريق تو يوم نحر نه دو نه دغه د اول درې ورځې دا ميوشه درې ورځې کنه د عرفه او د سلارم ورځ عيد سلارم ورځ په دا ميوشه درې ورځې دې دوه مینه دي کنه د ايام نحر دي او ايام تشريق دي او دا غمخته ورځ ای خاص نوم دی يوم عرفه اخذ من اکثر د وجه عمل په اکثر باندې چاوي ډیر دي کنه چې په یقین سره کنه دا غون پیراش نه پوت نشي ایز ول احتیاطو فی عبادت ځکه چې دا احتیاط ته په عبادت شي کنه په عبادت ځای کې احتیاط او چې کو ده چې هغه عبادت په یقین سره پیراشي وخذا بقول ابن مسعود و امام صاحب د مسعود په قول باندې عمل وکړو هغه د میرکل د عمل کو کنه په کم ده و چې ټیک ته دوه ته یو کنه په دا تکبیرات شي یو د عبادت ولا کیسه دو کنه ذکر دا و عبادت ته تکبیرات نه کنه او بل عبادت کیسه دو په شرکت چې پیای به هو پیای به په جواته او په جواته ویل هو کنه دا هو کنه بدعت ته لأن الجهر بالتكبير بدعة فالتكبير فجواته ولا بدعت ته هذه وجه نكنا بیا اختیار نه کنه چې سمره کیم کام وی چې کام وی شي په بدعت سره مبتلا نشي یو ریول په چار دی هغه په جکنه فکرانګه مو دی وهو عاقب صلوات المفروضات او دا دا ورسې د فرض لمانځه نه دا چې فرض لمانځه وشي علم مقیمینا او دا دا کنه واجب په مقیمینه باندې په میسو پره باندې نشته لکه په صلات جماعت ته لکنه لا جمعه ولا تشریکا لا جمعه ولا تشریکا ولا فطر ولا ساکنه الا في مثل جامعا فمكمين د پمسارش او في الجماعات المستحبه او جامع شي چې جمع مستحب جمعوي هند به حنیفه رملا وليس على جماعات النساء نشته کنه په جامع جماعات النساء باندې شده کا په جامع المدینه کړل په دې باندې دغه تکبیر نشته اذا لم يكن معون رجل چې سره نرینان وي کا په نرینان په سر میس کړلو بیا پته باندې نرینان باندې په دې واجب شو ولا على جماعة المسافرين او نه واجب په جماعت ته مسافرین باندې مسافر زون ته جمع کړه په مکه مقیم پسې نه کړله په دې باندې واجب نه ده اذا لم يكن ما هم مقیم چې سره مقیم نه وي مقیم دا معنی چې دې سره کله په مقیم امام پسې نه وي کنه امام می سفر دا و دا کله مقتدر می سفر دی ټول کنه که امام مقیم و نه ټول می سفر دی پسې کنه بیا په ټوله باندې روغله په می سفر باندې روغله کنه هو کده جم ا مسافر جماعت وکنه بیا په دې باندې نشته وقاله يرون وی هو على كل من صلى المكتوبه هو على كل من صلى دغه په هر هغه چا باندې چې چا فرض میز وکړو کنه په هر هغه چا باندې چې چا فرض میز وکړو بیا پاشه کنه مکیمارولو پاشه می سپاره رولو پاشه نره رولو پاشه شدا رولو پاشه جامه رولو پاشه منفرد رولو کنه که په جامه وی که ځونته وی لانه تبع للمكتوبه ځکه چې دا تکبیر دا د فرض تابع ده یا مکتوبه تابع ده وله ما روينا من قبل امام سبيد اغدا چې مش په خوانه کړ کړه وکنه مخه من کړ کړه ده لا جمعه ولا تشيكا په سره ول حق ده په دهات ول حق باندې نه ده وتشيك هو الجهل بالتكبيره تشریک به یې کنه په تکبیر په جواب تاویل دا به تکبیر متعلق ته په جهر پره هو جهر به تکبیر تکبیر په جواب تاویل لا تشریک مراد په لغت شه کذالو کلان الخلیل ابن احمد درنګ نه کښوا د خلیل ابن احمد نه ا مشهور نحوی کنه ذکر کوي په کافیا شل په شجم شنو مرسي خلیل اګه دا معنا کو چې تشریک منا تکبیر په جواب تاویل او دا کنه هند استجماع شرط شرع رغلی دو په دې کې جواب ته تکبیر ویلې باندې خو په وخت استجماع دې چې دا شرط جمع وی کنه چې شار وی او په جمع باندې میز وی کنه مقیمین وی شار یک دا خلق خوشاله دي نه چې کله دا شرط وی به کنه دا خلق اخلاف اخلاف سنت نه وته به اسمه سنت طریقه جوړ فیصله بیا کنه او چې دا نه بیا یې تر ګډې دي چې خلاف سنت ته په پټه به بیا الا انه يجب على النساء لیکن پښنا وجه بیړي اذا تدین بالرجل چې کله په سړي پسې نیاتو تړي پته به د امام وال مسافرین په سفر وجه بیړي هند اقدام المقیم چې مقیم باندې اقدام وکړه کنه به طریقې طبیعت په طریقې طبیعت باندې فتوا د صاحبین په کولو یرونه په کول فتوا دو کنه چې دا طبیعت د مکتوبات کنه دا په نرا دا په شذیناو بندا فقره واجب ده کنه تکبیر دا واجب ده البته اشرې به په پټه وي کنه به په جوات نه وي او که منفرد وي کنه که ځون تلمیز وي کنه او که په جمع تلمیز وي بلکې په سفر بندا ده او د دهات ولکه کلی په حال کې بندا ده واجب ده کنه وړي وړي کې اگر کاج کې مند کېږي او د مکتوبات نه بعد ده کنه افاظ نه بعد ده استری د مذهب بعد ده کنه کچا ویلو کنه هغه جایز ده کني هغه فرض نه واجب ده کنه پاپا ساكنا ويلا شيساي قال يعقوب رحمه الله صليت بهم المغرب يوم عرفه فسهوت ان اكبر فكبر ابو حنيفه قال يعقوب امام ابو يوسف ساي ويلي دي چې مو دې ته چې مې وکړ د مشهور مې ته وکړ د عرفه پورې باندې د عرفه پورې باندې مې مشهور مې ته وکړ کنه حج شه مې سفر وی امام محنبا صاحب پس ویلور دا پا دا پس المیس کو او دارنگی دا پتا ولا گی دا چه دا امام سب کنا پزر شکر دا امام ابو حنیفا صاحب را وقات تا کنا او یر چه ونو یر شوا دیگا وجنو یر دا چه ورسی وکنا سرائی پس ویلور دا کنا کنی سبو بیا ویلا وی کنا سبو یا ویلا دا مشپشین یا ویلا دا مزدگار یا ویلا دا کنا سړي خو دا مرز داسې او توان مشه ویرېږي که نه او مشهور چې امام پسې ویلور ده که نه چا یې ولیدو که نه بیا دا کنه حواس سره شوې دي کنه بیا تکبیر نبی شوه ده کنه دله دا کیسه په دې دلالت کو چې ان الامام ان ترک تکبیره امام اگر که تکبیر نو وی کزن یا ساون لا یترک المقتدی مقتدی به نه پرېږدي کنه آبه وی د نو ویلو کنه ما خلیفہ صاحب کنه په جار شریک لو ایګه ویلو وهذا ودا سبیتا دو کنه ځکه چې دا خپل مدینه به حق کې ساده کنه دا نه چې ته په دې امام پسې ویلوړې امام دغه رکونو کو تو رکو کې یا مسجدر کو تو سیدا کې لانه لا يؤدى في حرمه صلاته دا نه ده کې په منځ شنه نه خو دا خو نه بهر کې صدور امام پر نیت تر لکه نه فلم يكن امام في حتما نه امام په دې شی واجب نه چې اده وی به تو ته وی کنه وانما هو مستحب هغه مستحب ده